هر انسان دا خبره خوشوي چې زه په ماده دنیا کې زه د خوشحال وم ای مزه د خوشحال وي زه د په عزت کې وم بې ذاته د نه وم زه د ذلیل نه وم زه د رسوا نه وم ای مزه زړه مې د خوشي کوله او زړه مې د خفا ما وه دا هر څه غواړي که آخرت منی دا غواړي که آخرت نه منی دغه دا غواړي چې دغه سکون دی پاره د دغه آرام دی پاره او ډېرې الې دلې ډېرې منډې خرمنډې وایي چې موته د قلبي سکون خوږه زندگی خسته زندگی نصیب شي په ډېر کم خلک داسې دي په دنیا کې چې هغو ته د خوښي حاصله نه ده دې خوښۍ چې دنیا خوښۍ الله رب العالمین یو معیار یو علاج شیله ده که ته غواړې چې ما د دنیا فضا شي اخرت مې د ښه شي بیا یو کار وکړه چې د دنیا چې چا پیدا کړې ده هغه سره صلح وکړه هغه سره دوستي وکړه هغه سره هغه رضا کا چې کله ته هغه رب هغه ذات رضا کو چې هغه د دنیا پیدا کړی ده نو دنیا شي نه هغه په تقات کې دي هغه دي کنټرول نه بار نه دي په وی وی ذری باندې دغه کنټرول ده دغه قوت ده دغه بد شي ده نو چې کله ته هغه راځي کې د وای وزرا دا بر ته په موافقت باندې چلیږي ته مخالفت ونه کوي بیا او که کله ته د الله رب العالمین نفرمانی شروع کا دا ټول چې څومره کائنات ته دا به ته مخالف شي که اگر چې په ظاهر کې ته داسې محسوس کوي چې لکه مو خو دولت ډیر شو مو سره پیسې ډیر شوې مو خو بنگلي ودرولې مو فلنکا وکړو مو ډنګا وکړو خو بیا دا داسې ده لکه دا دې کې ته دغه شي نه به تاسو سره موجود وي دې کې به تاسو پرې پازو کار کوي چې چا نیک کار وکړو د خپل زندگی دای په نکای واچولا په هغه اعمال واچولا چې کوم اعمال حکم الله تعالی کړی دا او کومې طریقې باندې هغه کړونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي په هغه طریقې باندې ش عمل د خپل زندگی په ښه عمل باندې جوړ کړه چې هغه شزوي نروي که شزوي خو چې مسلمان وي الله یې منلی الله یې په لوی منلی چې ایمان لکیوي چې دا غشزوي که نروي د اردوړ لپاره برابر خبره ده چې دنیا به خستاوي آخرت به خستاوي الله رب العالمین جل جلاله د شذې نر د اردوانه د دوی یو دین ده د دوی بل دین نشته دین کې فرق نشته لږه دې په منځ مس کې مسایلو کې فرق وي په ذمہ داري کې به فرق وي چې تو د خځې شذې ته یې چې تو په کور کې ذمہ واري ده نرینه ته یې چې تو بار ذمہ واري ده او دا ذمہ واري خو موږ په خپل نراو نرینه وو کې دا تقسیم کړی دي چې کله یو حکومت وي یو کې بادشاہ وي یو کې وزیر وي یو کې جرنیل وي یو کې سپی وي دا موږ دا خپل دا ټول شیونه خپل کې تقسیم کړی دي نو په دې کې به نظام شي چلیږي نو الله رب العالمین جل جلاله دا شذې نر دا ټول دا یک یو د دین دا خو زموره بیلی بیلی دي یو ته کور زموره کړی دا چې ته کور بادشاہ کور کنټرول بته څه بربروي دې کې تونه خیانت ونه شي او بل لري نه ته چې ته بار تر ګرځا خوري کوا مهنت وي ته کوا د خپل تر راوي هغه په کور کې بس بخښو کړه چې ته کور بخښوي او د ته چې ته بار بخښوي ته بار نه را د بل نه کور کوي نو شدا دا برابره په دین کې کیسه دار ده د خپل کورونو کې کوشش کوي چې شذې مونږ کې شي تعلیم کوي په یوې چې کله واښنه نیک شولا دا داسې وایي چې تو کور کې و مدرسه وبسله هغه په غیږ کې وو د تال مسیح ستریری په غیږ کې وو د تال زمن ستریری په غیږ هغه عربو د خپل ورو ورو تربیت کوي نو دا شزه ډیره د دې د دې تکشزه د نرنه نه بیا زیات کار کول شي ځکه چې وری کورکا وری کورکا دا ډیر وخت مور سره تیروي لور سره نه وي دا وړي تو بنا تاسو وګورئ مور چې کله بچا بچا چې کله وړي کوي دغه د مور په غیږ کې وی وی وی تر الو لاس کور په یغه د مور سره دل ګری کیږي نو چې کله د هغه مور نه څه ذاکو هغه ذاکره هغه دومره به هغه هغه هغه د پوره مفیده ګرځل شي موزیرا ګرځل شي شا ګرځل شي باده ګرځل شي په دا قرآن مجید کې الله رب العالمین جل جلاله د مریم بی بی مریم صفت کړه دا چې حیا نه کوه هغه په قاعده حساب چې کله نیک روا الله رب العالمین په دغه قرآن مجید کې ذکر کړه حجرا بی بی بی حجرا صاحب هغه د مولا مور جسمی علیہ السلام مور هغه ته خپل چشتن ویلو چې ته دغه خوش کې ندلو ماما هغه داسې و خوش کوه چې بالکل یو شای نه ورکې کې مخکې وشو نه ورکې غنم کېدو نه ورکې جوار کېدو نه ورکې میوې کېدې بالکل دای کې سره څو کوسیدونه سره ځکه چې وبو ورکې نه وسره هغه به شي په تویلو چې داسې وکړه چې ته دې کې کینا د بچا د سره ته سرای وری کې بچا سره ده تلپاک مشوم ده هغه چې کله دې تر شو دې وړه شو ځکه چې کله مور کې شو دې نه وي بچا خو وړه کېږي تر کېږي او خدای دې گزارا ده نو دې وی داسې کوله شو چې د ځای پرېدله وه ځای مټ کړه وه چې ته نږدې کلي ته وروړه وه بل پله داسې طریف ته وروړه طریف شهر و طریف په هغه ټیم کې ډېر بهترین شهر وو او د کې ډېرې میوې وي او ډېر آباد ځای وو نو ساج کله مزال کوي چې کوارټر چې لري زوی خو چې ته خو بیر ورسېږي کنه دومره لري نه ونږدې نږدې علاقې موجودې وي ته هغه ته غان نتلله ویل نتلله چې د مو رب دا مو ته حکم کړل چې د کې تکینه الله رب العالمین جل جلاله دی هغه مور ته دومره عزت ورکو چې هغه نه بعد پیغمبرانو ته یې الله رب العالمین چې دغه صفه مرو کې منډي وای دا تاسو د منډي چې وای دا چا منډي دي دا یې تاسو مور منډي دي پیغمبرانو ته یې چې منډي کې وای هغه ته یې ته د صحابه کرامو ته تاسو کې منډي وای بزرګانو ته تاسو منډي وای چې څوک دې کې منډي وای هغه خپل مور یو ته ځکې حصہ شته کنه شته ډېر لوی حصہ ده خو ولې چې ځان شزم ځان سره جوړ کی او نرنه ځان نرنه جوړ کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دې دوه تنو احسان نشو وچتوله مو مې دوه تنو ډېر احسان کړل حالان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو احسان چې موږ ته کلمه شهید ده موږ ته توحید شهید ده موږ ته ایمان شهید ده یار شهید ده دا دومره غټه خبره ده چې دغه دغه چې دا ټول غرونه د غرونو مرحسن نو موږ باندې کړی دي د موږ باندې ډېر احسان کړی ده خو هغه به وجود رسول الله سم د کسي نفسه دی واجنه توضو واجنه چې کله تصور وکول به بلا خبره کوله چې دې دوه تنو احسان نشو پر کوله یو د په نرناو کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په شر کې د خدیجه خدیجه بی خدیجه رضی الله عنها د مولا مور دې دوه احسان نشو پر کوله که یو پر نرنا کړو بل پر څوک بل پر شذکر تاسو ګوره موته دا ویلو چې په دې کې په دغه دین کې شزا د په کار کې حصہ دار ده دا په کور کې داسې کردار ده کول شي چې دا ډېر لوی عظیم کار کول شي خو بشر ته چې شزا ځان شزا جوړه کړي چې هغه پرشتیا او شزا وي هغه ایماندار وي هغه صالح وي ځکه الله رب العالمین د شزا نر برابر خبره وکړه موته وا وینځه یاد شوه خیر دا خو دې لوړې لوړې شزې وي وینځه یو د شولا یو وینځه وا چې تخپل هغه ملک ته یک کار جوړولو ا پلنګ ډیر خوان ور کو پتم لسته انسان ته طبيعت کی یو جنن دا ځان ته خطر پتم لا چې ځان ته پتم لسته راځي تقریبا نیمه ګټه نه نه یو لا پنځه منټه پتی شي اسې چې تم لستا خدای چې شتاغ پر وستو مالک پر وستو واخ بیسي تیمو په کاټ کې پرتا شراب سلیو پډانډو دا چې ولا ډیر وړل دا خو به دې غدا وحم ده نو هغه ته چې تم موت وسیای چې ته دا ویل لړ دی دا د خندې دی ویلې په دوه کې موت دا واجب ته موت شای چې د تب د دوه دوه ته داسې کار وکړو چې یو بل سره ضد ده خندا خو کیږي په خوشحالۍ باندې زړه کیږي په غم باندې نو ته ژاړې خاندې دا دواړه کارونه په یو ځای ویلي کوې هغه یې ته ویلو چې په دې ولاړېده چې زه یې خوش کړلو دا چې خوش یې ژاړي وشه خو خندا په دې راغله چې ما پنځه منټه د تا په پلنګ باندې تېر کړلو دا هزار مې موندله چې ته وول ډنډو دی وبسل ته ته حیران چې دا مشاب په شرابو کې پروت دی او په دغه کټونو په دغه پلان کې پروت دی چې تا په څه سزا وي هغه مطلب نه شات کوونکو وي تا هغه شاش تړاو بچو نه تړاو څوک بعض بعض یا کې دي دا ابراهيم بن ادهم رحمت الله علیه خپل بشتره ګرځي کې وی چې بس دا وسیمونه پوتې ده هغه دی هغه دی وی شذي د یو د خبرې داسې اثر په وکړو داسې په زړه باندې ته بم وغځولو چې هغه کې انقلاب راوستو نو محترمو اسی دا مې دی اسکو ته ضمن خبر راوستله چې الله رب العالمین یې چې شذوی کنروي وهو مؤمن خو چې هغه مسلمان وي فنحينه حياة طيبة زبر دبن شاد زندگی تیراؤں خوشاله یو سړی ده که هغه سره د قارون خزانه موجوده ده په داسې بلډینګ کې اوسي چې هغه بلډینګ په د دنیا کې د شان دی بل بلډینګ نشته ده داسې محل نشته ده سلمان شته دي خدمان شته دي د دنیا خلک کړي دا ډیر خوشاله ده خو دا نه نه نه ورید شو ورید لکه څنګه میژاک ته میژاک ته د کور مالک په پنجره کې سره خوشې شي دا وتا ته مټاره وته شه چې څه دې د دنیا د دې د دې ملک د خپل د خوان سيونه دي دا یې ته پجری کې یې چې ما کې ګیرې کا څخنه بارنه پښوی ته کسي چې را دا کوډیره بختور دا وګوره چې چې ته دې د ارمون شه دا پروت تا خو ملک نه هوته پوس وکړه چې څه په څه حال کې د کوم خلک چې رب ناراضه کړل الله تعالی خفه کړل دو تاسو وګوره دا داسې غمجن دي داسې سپیره دي چې دا موږ ته په حالت تیروي که نه د تاسو ګوره ځکه چې هر نمبر خلک رسي وګه تک به بلا والا موټر دې شته دي دولت دې سره شته ده وسو وسو څه یې وسي بس صاحب پښتیا و خبره مکوه ایمه یو ملګرو دغه ملګرو دوبو کتلې د ملګرو زید زید خو ترجمه ته کولای موږ تر ځوا اخ اخ کتلې کې داسې موږ سودا امر صاحب کتلې په سلام نه میدو د ډنمارک نه راغلو یوار دې مو ته ویلو چې ډنمارک ته څو مو یو ډنمارک ته خو نشته ته خو لري مزار نشه کوله وجه ته مو سره لور سره مو سره مشر شاه صاحب د سره لور شي وطن سومولا ته د هغه خلک وګورې دومره غمجان د کسان مرته وچو چې په خدای مې د کسان وي چې تاسو په د فوټپات باندې د پېښور کې فوټپات نه چې کوم خلک د سړنه دګیږي خو بیا ولې دي دومره ادنه دا د ایمره چې کوم ټول ډنمارک کې ټول نه خوشحال سره ده یغه دا وینه غنا زیات خوشاله ده ځکه چې ته خوب ورتي ورته خوب ځاته نه ورتي بیا ته کسان مخالو پیسې ډېرې دي ودونه مشته دي ټول نعمتونه شته دي خو داسې غمجن یو داسې موږ خپله د چې مسلمان زمانه د دومره غمجن یو چې موږ چې زړه ځان مړ کړ چې د نګیان ووځي دومره غمجن دي دا چې د تماشو کې دا یې شي کوي دا خپل هغه غږ پټوي څه ده خپل غام پټوي یو غام خو پسې پټوي کنه صبر نه چې پسې بغام د کوم چې چرچون بنګیون دی اوان مستی کوي تو څه وسه تر څه پوس نه وګه غاجي غام کو پټو باندې کېدان نشو لونه مو وستو دا خپل غمونه پوتې پټوي امریکایانو ولا دوی چې کوم ده دوی چې کوم خودکشي کوي هغه دې پر کوي د دنیا نه ځان فارغ کړل غندي محترمو دا غمجنی دا ټول دنیا دې پر دا پیغام ده چې ګوره کته غواړي چې سکون مومي هغه رب راضي کا چې کوم د سکون مالک ده کوم د آرام مالک ده کوم د دنیا مالک ده کومې اخرت مالک ته فرض عمر نمیدو نو مسلم وو دی ایلند راغلو هغه زمانہ وا چې په کوم ټیم کې د روس سره امریکا جنگیدله نه جنگیدله نه پاکستان جنگیدو امریکا جنگیدله نه جنگیدله بیا هغه شهید شو هغه نه مخکې مو واځي راولو مو ته وی چې مفتی صاحب مو خو سکینه مو مسکینه مو سکینه مو دوه څه پوه په سکینه باندې مو سکینه ته څه دی وی چې مخکې چې مو کوم حالات وو هغه داسې وو لکه څنګه یو هوښیار ورکوي پوهېږي خو نور عادتونه او نورې مجبورې دی ورور کې غندي یعنی وی وړي کا دماغي ټیک وي سمجدار وي خطلا نشي منډه نشي کوله د مور شودیره وي دنه مور رکه شي په ځنګل کې لومبري بغیری ګډړنو ګډړونه وزونه کوي مزري زاري تر روان دي دا ډېر په وحشت کې دا ډېر په هیبت کې دا ځکه چې دماغ برابر دي د موږ سترو غندي نور اندمونه وړو غندي داسې پریشان وي د ګیری په دې ټیم کې ته مور ملو شي د څومره خوشحال وي مو د خپل خوشحال وي د خوبو مونږ دی د خو ټیکاله مونږ ده د خو امن مونږ دو هغه وی چې مو مخ مونږ داسې حالات وو چې کله وو مونږ وی چې لکه څنګه دا ټول دنیا مونږ مونږ سپرا ده تکې تورې ترې په ځمن دي پرتی خو چې کله مسلمان شو چې کله مې ایمان راوړو مو داسې سمنمېږي لکه زه د خپل رب پر خپل غېږې کې نیولی یم نه مې چا نه خطا شته ده نه مې چا نه غم شته ده نه مې چا ته فکر شته ده داسې خوشحالي بل مسلمان و د هندوستان مسلمان که زه قطر کې وم مسلمان شو مور سره ملګرتیا شوه بس خدای ملګرتیا کړله زوی مې روغ له خپله کې ملګرتیا خو داسې شاید چې څه دي و ستر هغه ټایم کې مونه عمر کې ستر و ځکه چې هغه ټایم کې څلور زمن و ترې وو تر کور نه وشړلو سزه یې سزه نه جدا شولا زمن نه جدا شول ستر سر زمن یو مو ته برتلو مو یې واري سوچ وکړو چې رد تخت دل چندا وکړو لکه چې ساعت کله کله چې چې بیا بیا سي سره سیدان شي مو ته سیم دود نه کولو خو بیا بیا مو چې دند دې موږ کتر خرش خال نه دوی ته بولنی واه خبرې به توکل دوی ته څه دوی ته چندا وکړي هغه یې زموږ په ارادې باندې پوه شو چې دوه لکه څه کش پش کوي څه خبرې اترې کوي مو ته وی چې ته مفتي صاحب نه مو غټم کوم سبق نه ویل وی چې ته څه کوي سبق مو یلو خو پر کړه مو نو هغه کې په استاد مو سبق یلو چې ته څه کوي ته خو څه کې لګیا یې مو چې زه ته چندا کوم هغه ته مو ته چندا ما کوم بس خبره تیر شوله چې ودی کا به خفاین روان شو چې کله المز وشو خاتم شو زر اروو تو بارا مو هغه ته ویلو چې ته چنې زویلې معنی کړ چې مونږ ما وخت لا چې ته د ما حالت نه خبر چې زه څنګه زه زه بچوي دنیا بچوي مو څنګه بچوي اته که سامي هو چې په خدای مې لکه سامي زه خپل ځان داسې محسوس کوم لکه د پوره دنیا دا یو ګوډه ده دا ټول کې سپری او دا ګوډه په خپل الله ته لګیا خپل چلایي ته زه زفرن چې کې نوسه یې مو ته غام نه هغه بسیا شزه ده یوازې ارتوش هله پیوته زخمی شوله او کر کر وخندله نو ملګرو ته چې کړی شاګه رابیا بسیا بزرګ و لوی لوی بزرګوان به ترتو ترتلو پردې کې به نه مسله تپس تپوس کولو نه او د حسن د تصوف مسله تپوس به نه کولو چې موږ حسد ده موږ څه علاج ده ډېر شو شر شو ده نو شته ته وایي چې ته ویلې جوړي نو ویلې خوندې ته ته نه ویني به چې ما چې کله د پریوته په دغه ټیم کې وي خیال ته یا تخریب په جل جلاله چې کوم په دغه زخم باندې جنات مې لويږي کوم درجه مې لويږي هغه مې وکړه په خیال کې کله کله خیال کې کی یا الله رولا هغه مې چې وکړه هغه نه هغه ته خوند نو او دا دا دا هم په څه جان کې نه په دوی چې موږ دا په سلې وخت جو دا په سلې نشي کم جن کوله ځکه جنات په ځکه ده ته وچې دا څنګه ته غمجن کوي یو سړی ده که ته بار کې پیسې سره ښه نه وي پیسې ته وایي نه وخت سره غمجان شو یو سړی ده جنت نه په خپل زړه کې نه جنت ده نه نه جنتي ده خپل زړه کې جنت پروت ده نه نه ځکه په سولې کې جنت کې ده که جیل ته وچوي جنت کې ده که بیمارۍ ته وچوي جنت کې ده هر وخت کې جنت کې ده که تو ته سره ده بچو ده چې څوک چا پیدا در کوي تو ته یو لک روپۍ درکوي بچو چې خپه نه شي یو لک روپۍ واخله ډالر واخله ډالر نه ته ډالر ډالر واخله چې څوک د زیاري وکړي چې ته وایي چې پنځوس زره ډالر واخله ویلې خپه وي ته او پیسو باندې سخت میانه ته وي رښتیا یا په ځاړه په خوشاله کې خپه وي په ځاړه په خوشاله په یاله په خپه چې مو دوه موټي وای خو چې پیسې راګوي مو ته چې کله یې سره دی الله ولا جوړ شو هغه په دې پیری چې دا ټول شي سره دي دا هغه ته الله رب العالمین دا سکون وچی چې ته به غم نه وي خوان دې کې دا شاده کنه شاده کنه خوشاله بوي دا ځنه دا الله تعالی فرمایي فلنحینه حیاتا طیبه زه به د باندې ضرور به ضرور ښه زندگی تیراوم چې خدای په کوی چې داسې نه کېږي ښه زندگی تیراوم دا دی د موږ په شیانو وعده نه ده د موږ جرلون وعده نه ده د موږ د بس د سردارانو وعده نه ده د موږ د فقیرانو وعده نه ده دوی د الله رب العالمین وعده ده خو وعده به داسې ده فلنحینه حیاتا طیبه فلنحینه حیاتا طیبه زه به ضرور په ضرور په د باندې ښه زندگی تیروم څنګه زندگی به تیروي کو څومره ښه به تیروي کو نو ښه زندگی خپله کې که نری که ښځه یې الله تعالی چې که نری یې که ښځه یې او بیا څه دي دا دنیا خو لس ورځې ده پنځه ورځې ده دا خدونه خروان یو بیا خروان اخرت ته دنیا کې د سکون موندو دنیا کې د جنت موندو اخرت کې څه مومي الله تعالی فرمایي ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اذا دوی چې کوم اصل حق ده هغه په بدلی کې هغه بدلا خو به د شو کورونو یو بس خو به د کله ورکوم هغه خو برسته په اخرت کې ده هغه د د اجر نه ده دا د څه ده چونګا ده دا خو د نمونه ده اصل شاید ته چې ملوي جنت هغه ورسته ملوي جوي ته ورسته ته ته د مار نه بعد پنځه مراحل روان دي پنځه مراحل مار نه اول دې ته مرګ روان ده چې کله ته ته مخامخ جنت ته مخ ته شي ځخ ته مخ ته شي بیا به ته چې الله مو وسو پاس کا چې زه لوټ شو بیا دنیا وتا مو دې پیسې پرېدلې دي مو دولت پرېدلې ده اوس ته درځي کوم ورکی الله تعالی چې قانون دغه نه ده چې کله دې مور بچی نه مور ګډی نه بچار ووتو دا که بچا ډیر وایي چې مو مورګیټ ته بیا وسته بیا نشته ولا بس ختم شو دغه ټیم کې وو چې ته داسې مرګ کېدل شي لکه څنګه دې مشکې او خلو بخلوصه کې خپل نه بخور وای دغه او داسې کېدل شي لکه غنه په د ملوچ کې ومنډي په کرتا ورته وي کې چرکان چې کې اټول وګړي سره وروي داسې کېدل شي الله تعالی مو دا تزویم مار نه وسته لګي ستی علیہ السلام حضرت عیسی علی السلام یواز روانو په ځنګل کې عیسی سم نو کو نه ودو یو شای نو بس خلکو ته بتلو جلاو دوست وس یو وختنا کابر یو وخت په غروان شوې کته وختنا کابر وو اکابر ته ودرېدو وی ته چې خدای په حکم سره چک شه هغه اچک شوی وخت خبره یاد لري پیغمبر سره دا اختیار نشته چې هغه چاته وایي چې ته هغه ته اوسه مرګ دې زمزمه اختیار وي هغه ته چې خدای وایي چې د فلنکي ځای ته وایي چې چک شابه غچ کیږي بل نه چیږي مو یو ملګری د معاوض نه میږي مو تاسو خبره مخکې نه کړې و معاوض کومه ده هغه کې وړي کوم مخ راوسېدو او اوس کله کله چې راشي زه په اعتکاف کې نوست سرکا ورغلو پښور نه مو ته چې مفتی صاحب بلر قبرستان ته ورغله ا قبرستان کې مو راځي کې ډوکی وکړو او ډوکو ته مو ویل چې خدای په قسم چک شي نه چګیرو د څه وجه نو مو ته چې ما ته خو درویږي کنه هغه چې قسم خدای مفتی صاحب خو رښتیا مو ته ویلو نه مو چې نه زه ته خبره کوم خبره ځواب کوي هغه هغه عمر کې خو بیا خپل طبيعت وی کنه نو هغه جذبتي و مو ته چې ته مو خبره وره ته چې کله د مردا ته ورتلی ته ته وی چې خدای په کوم سره چک شه ته ته غټم کې بیا خدای یې چې ته ماوزه ویشه د مردا ته د مردا ته وای چې خدای کوم سره چک شه چې مو ته خدای خو نو یې مو چې ته چې ته چې خدای په کوم سره چک شه خو ته دروي وي ته لو کنه خدای ته نو یې ته مردا ته یلو چې موته خدای لري دي چې ته چک شه موته موته خدای لري دي چې نو زموږ ته چک شه ته هغه هغه مردا پوي و هغه نو خبر ته خدای نو ویلي نو هغه ته حکم نه چګیدو او چې کله ته به خدای لري و ته ته خدای نه یا پیغمبرانو دی پیغمبر ته خدای ویلو نه پیغمبر چې ته خدای ته وایي چې ته ویشه د د خبر ته وایي چک شه حالات معلوم کا نو چې کله هغه چې خدای په حکم سره چک شه مطلب دا چې زه ته نه څوک دې ته څوک دې ته یایي الله دې ته یایي دې ته نه یې الله دې ته یایي عقیده سیخه ګرځوي نو چې غر چک شو داسې دګېدو داسې چې ویلې دګېږي سړی ته خو اوس مردګون خو نه دګېږي ځکه چې خو مې خو وخت اخو بچیو نه درېږي که نه چا نه نو چې نه صاحب په دې درېږم چې زه چې کله بیا مرېږم کله واپس کېږم ممرې مر سختي بیا رسي محمد بن مارک سختی بیارتی مارک مارک ما سختا چې دا مارک چې کوم وخت سخت راغله ده ترخوله ده دا مو ته بیارتی د ور دا وکړه چې محمد مو ته مارک بیارونه شي مطلب دا و چې نه خمر شوی تکلیف تر کړه د مارک ولا چې هغه بیا راونه شي تو ته روانه ده قبر یا دی جنت بغچا ده یا یې دوزخ کند ده د دوه نبیو ته خو خو ورته دوی ته پرتا ده دا بری خو یې خستا کی بل محشر ده نفسی نفسی بوئی داسې کېدل شي دا اصلي مې بدا دا 50 زره کوله ده خو که وخت شل سال زندگی تیر کړله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی چې کله محشر شي چې دا سړی چې کله خلک وایي چې حساب کتاب ته روان شي نو چې کله حساب کتاب ته روان شي د خلک به ورته وایي چې څه کوم تاسو خو د غونډې لګیا یې به کوي خدای دوه خپل خان خپل خپل خو راځه کنه هغه وایي ته چې موږ خو څه تاسو خو یې پنځوس زره کولري ده دوه موږ سره فان ونه خو تورګي هغوی چې تا خدای ښه کړه پنځوس زره کاله تېر شولو چې دومره به خوشحال وي چې پنځوس زره کاله به تېر شي دلته به داسې ډېره معمولي لګي یې چې د غم شپې اوږدې وي د خوښۍ شپې ډېرې لاندې لګي شي دا څو خبرې شي درې خبرو کې ته ګوره خوند ته کامیاب شي ولو چې ته خپل رب رضی کو د خپل رب په دین باندې روان شي په د خپل دین د خپل د کوم ته تخلیه سیلی په غو روان شي به ته ته د هغه اجر ده بیا په حساب کتاب ده الله رب العالمین جل جلاله د تو تو ما خلی چې افلان بن فلان دراشي فلانه دراشي دا ونه ما تاسو تخلی فلور نبابو سراوی میزان بلګیدلوی فرشتہ په نوسته ای تپوس به کوي لو لوړه وي هغه به یې چې فلانکا د فلانکی ځا دا شعب نه کړیو کامیاب شو جنت ته روان ده نن ته رسول کی وارث یو صفت یو کی د الله جامع کی بزر ته جامع وي بزر دغه کم کم جوات هغه کی ته څوک اعلان وکي چې د فلانکا شو سره ده ته داسې غوټ شي هغه کی ته فرشتہ وایي د الله رب العالمین نه ویل شي چې دا ښه سره او دا جنت ته روان ده څومره خوند خبره ده او که دې خدا نه خواسته ټول خلک وایي چې دا فلان کار ځوا فلان کار سره دې فلان کی ځوا ډېر بد بد سره او تاسو د اعمال وګوره دا روان ده جهنم ته څومره رسوي خبره ده څومره ذلت خبره ده څلور خبرې شوې پنځمه خبره بیا پولیس رات ته په پولیس رات پر روان وي یا به په دې باندې به یا به داسې وخت باندې په تیر شي او یا به داسې وي چې زخمی زخمی په تیر شي یا به داسې وي چې جهنم ته پرې دي خدای مو وسله کا یا به ورشي جهنم جنت ته نو دا محترمو که تاسو غواړئ چې موږ خدای دنیا مو خدای خستا کی اخرت مو خدای خستا کی نو د خدای الله رب العالمین جل جلاله رضولو کې زکولو کوشش په دغه دنیا کې وکي په خپل مال سره په خپل جان سره په خپل قربانۍ سره په خپل شو اخلاق سره په خپل شو عقاید سره خپل رب پښور کې ان شاء الله دنیا مخستا د اخرت مخستا لو کې له الله کې فیت مستقبل محبت نصیب کې تر خپل تعلق نصیب کې یا جل جلاله او تبان دې رحمت وره ولا کې خدای رب العالمین قدر دې حیاتی وره ولا کې یا رب العالمین د جامه راغلي د غټه جامه د الله رب العالمین جل جلاله په قدم دې جمع جوړ کې دې بار خلک دنیا نه خلک غلا ده الله تعالی من جل جلاله غلا ټول کامل دستان جوړ کی خپل ته یا ته ته ته ته پس ته خپل پسند خلک به وګرځول کی یا رب العالمین یا الله بدای نه وصل کی تلیفون نه وصل کی درجه خو دې موږ شو عمل تیر کی بد عمل نه وصل کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین